اوس د دینه پس چې کوم صورت شروع کیږي دې ته صورت کهف ویل کیږي صورت الحائله ورته هم وایخه صورت الکهف چې ده نو دا تر دې پورې چې کوم باحثو آغا ما تاسو وی قران پدری فلورو حصو باندې مشتمل نو دوی سي د قران ویل شي ها دویمه ایسه سوا هغه کې بیان د الہیت د الله تعالی په عنوان د ربوبیت سره هغه ذکر شو تر دې پورې دا راغی اوس د دې ځای نه درې مېسه د قران شروع کیږي ا درې الحمدلله او دا حصہ د قران چې دا نو دا به چلیږي تر سورۃ سورۃ سبا پورې دوه اشتمه سي پاره سورۃ سبا پورې پاره پورې چې چلیږي دې کې بسې په دې کې به دا مسله ثابتې چې الہیت ته الله تعالی بیانې او په عنوان د چا سره د برکت سره د رحمانیت او د برکت سره رحمان الله دی برکت ورکوونکې الله تعالی دی دا ورته ذکر کوي ځکه به کله راځي تبارک الله تبارک الذی نزل الفرقان تبارک الذی جعل فی السماء تبارک الذی انشا او هغه خلق ورته ذکر کوي چې هغه ته الله تعالی برکات ورکړي اصحاب کهف ته څنګه برکت ورکړو درې سوا نه کال ودو دغه رنگ چې کوم دې برکت ورکړو خضر لا دغه رنگ برکت ورکړو ذوالقرنین لا دا ته برکات ورکړي زکریا یحیی عیسی الیاس هغه ورسره راځي هغه برکات چې کوم دی الله تعالی ورکړي دي نو دا چې کله برکت ورکون کې الله تعالی دی لہذا الہ غوم معبود هغه ومني قانون ساز قانون را لګون کې هغه ومني مطاع او د اطاعت مستحق هغه ومني او د دعا غوښتو او د مدد غوښتو حقدار هغه وګڼي نو دا راته ذکر کوي الہ خو بیا ما تاسو ته ویلو کنه چې الہ په قران کې په ډیرو زیاتو معنی باندې راغلی دی خو لیکن دا د الله بس یو داسې صفت دی چې دا ټول صفات له رسول را جامع دي ښا خجی اوس د دې لاندې سورته کهف مارته و چې دا هغه دریم باب د قران شروع شو سورت کهف چې دی ته سورت الحائلم وای او دا سورت چې دی د دې د مخکې سورت سره سره بته نو د مخکینی سورت سره د دې سورت ربط دار ورونو چې په مخکینی سورت کې ورتا ذکر کو الحمدلله صفاتونه د خدای خاص الله لري نو چې دعوه توحید ورته ثابت کړه نو په دې صورت کې کهف کې ورتا په هغه خل هغه شبهات چې خلک پیش کړي چیرې صفات د خدای په اصحاب کهف کې صفات د خدای په خضر کې صفات د خدای پچا کیو هغه په ذل قرنین کی نه نه دا پکې نه پاغه شبهات ورسه کوي پاغه ورلرت کوي دغه رنګي په مخکینی صورت کې ورته اسباب د عذاب ذکر کړي نو په دې صورت کې ته وای عذاب بدر نه دفشي او په شرط تدی چې ته مطلب دار الحمدلله صفات د خدای خاص الله لره اومني او بل چا لره په شراکت ورنکي نو بیا بدر نه عذاب دفقي دا رنګي په مخکینی صورت کې د دوی انکار او د چانو د رسول نه ابعث الله بشر الرسول نه په دې صورت کې به انکار د دوی ذکر کوي د چانا د قران نه ها چې دوی په قران کې څه کوي عیوج او کوګواله راو بس اعتراضات چې کوم دیغه په کوي دعوه د دې صورت صدا مقصد څه دی نو مقصد د دې صورت چې دی نو اغا څه شه دی مقصد د دې صورت د فر شبهات د مشرکین نه دا خو مقصد د صورت شو د فرشبات المشرکین دا اصل کې د فرشبات المشرکین دا او په اول آیات کې د داوی دغه دی او بیا وروسته د قران مقصد دی او دا صورت تجزیه او خلاصه وسنګي نو خلاصه د صورت دا دا چې په اول کې د صورت مقدمه ده بیا ورپسې دو بابونه دی غټ غټ او بیا په اخر د صورت کې خلاصه ده اخر صورت کې سړي خلاصه ده پاول کې چې کومه مقدمه ده او تمهید ده نو په هغه کې څه ذکر کیږي په هغه کې اولا ترغیب ال القران ده او بیا چې کوم ده چې ترغیب ال القران د قران مقصد ذکر کړي او بشارت ذکر کړي څوک چې دا قران ومني بیا رد کوي په زجر ور کوي منکرین وتا پچ هغه یې سکی د توحید منکرین دی او الله لره ولد ثابتای دا هغه نه ورسته تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا دا هغه نه پس په دوو آیاتونو کې تزهید په دنیا دی خلق انکار ولیو کی ځکه دنیا کې دغه منحامی کی نو دا برته پاول کې دا به تور مقدمه ته ذکر کړي چې دا مقدمه ته وای نو بیا به ټول صورت تقریبا د دې مقدمه کې به بیا راجمع کیږي ها بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله صفاتونه د خدای خاص الله لره دي اغا دعوی پر تراوړه چرایوړه نو اوس دلیل ته ذکر کړي الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ولی صفات د خدای خاص الله لره ذکر داسې کتاب نازلول چې پاره کې څوک شبهات او اعتراضات نشي راو باسلې دا د چا کاری دا د هغه ذات کار وی چې هغه صفات د خدای نو ځکه الحمدلله الذي غذات ته انزلات نازل کو علی عبده په بند خپل باندې الكتاب قران ولم يجعل له عوجا او نه دې جوړ کړی دا قران عوجا نه دې جوړ کړی دې قران لره عوجا کوګواله قران کې الله تعالی کوګواله نه درا پیدا کړی دا سیده کتاب دی سیدا مقصد دے دا پکی دے قیما لینذر باسا شدیدا قیما پخپل کوګ نه دے قیما بل لرنه هون کړي بل پخپل خو خود نه کوي بلم نه غي بلم کګي نه ها بل نه کوګواله وباس نو دا کار نه پکې قیما او دې پوخ ته پدلایلو سیدا دے صفا مضمون والا له دا ټول معنی پکې راځي لینذر باسن شدیدا دې لپاره چې او یری خلق دا قران بعد یا رسول په دې قران باندې باسن شدیدن دا غسخ حالت نه دا غسخ عذاب نه دا غسخ عذاب نه په خلق او من لدنه له طرف د الله نه ويبشر المؤمنین او زیر ور کی مؤمنانو ته نو دا قران مقصد ته بیان کو تبشیر او تنذیر انذار او بشارت دا دو چیز نه قران کوي ويبشر المؤمنين زیر ورکی مؤمنان ته الذين کسان يعملون الصالحات چې عمل کوي موافق د شرع سزیر وته ورکی ان لهم اجرا حسنا چې یقینا دوی د پاره اجر خسته ده د الله تر طرفنا څنګه اجر د جنت ته څنګه وای ما کیتی نه فيه وخت راون کی وای دی فيه په دغه جنت کې ابدا همیشه همیشه پکې التپراتی وينذر الذين او دې لپاره چې ویریا کسان قالو چې وای اتخذ الله ولدا نیول دې الله تعالی ولد دای د جرشه ما لهم به من علم الله وای نشته دې لپاره په دې باندې علم ولد معنا دا په بعض صفات کې د الله تعالی سره شریک نو څوک ورته په خالقیت کې شریک دي څوک ورته په مالکیت کې شریک دي څوک وتر پر رزق کې شریک کی نو څوک وتر په قانون کې شریک کی دا ټول څه دي دا د اتخذ الله ولدا ولدا ما لهم به من علم نشتر دوی لرا دوی لرا په دې خبره باندې من علم کم دلیل هیڅ دلیل سره نشتر ولا لآبائهم دوی جواب کوي زمون پلارانو دا خبره کړې و الله وای نه دی غفلار سره دلیل پوه کنه ولا لآبائهم او نه مشرانو دوی سره کبرت کلمتن لو یدا کلمتن په اعتبار د وینا سره تخرج من افواههم چراوزی د خلوز د دوینا ان یقولون نوای دوی الا کذبا مگر درو اوس دوی دا درو وای د دې لپاره قران نه چې خلکو نه دا درو وباسي اوس چراغ نو پیغمبر دا دعوت چلی د دوی د خبرو نه ورستو ان لم یؤمنو که چرته دوی ایمان نه راوړي به هاذ الحدیث په دې خبر باندې په دې قران باندې اسفن د وجد غمنا تر غم د وجد ځان وجنه موجنه ان جعلنا ما علی الارض الله وی دا حالت چې نه منی دا د دنیا د وجد نه منی اوس د دنیا حالت بیانې ان جعلنا یقینا مونږه جوړ کړی دي ا ګرځولې مونږه ما علی الارض هغه چې پزما کبانی زینتن ډول یو ډول دی یو خوان دی باسل چې او پړک پړک دی لها د پاره د دیزمکی صد پاره لنبلو هم دې پاره چې مونږه امتحان کړی دي خلکو ایهم احسن عملا چې کم یو د دوی نه خسته عمل کوون کړي دنیا جوړ د دې لپاره دا خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا الله مرګ او ژوند دې لپاره پیدا کړی دی چې تاسو معلوم کی چې کم یو پتا څه کې خیستا عمل والا دی و انا لجاعلون او یقینا مونږ ګرځون کیو ما علیها هغه چې نه چې په دې ځمکه باندې دي من بر دې زمکه د اسیدنا ټول ختم کو نو او بغیر دو سعیدن جرزا میدان خالی اے چټیل میدان خالی میدان بر دې زمکه نه جوړ شي الله وی دا به ختم شي ها نو سشت دې سره مینا کوي دا تر دې پورې هغه مقدمه وا